دا کتاب چې دا دا مرتب دا په یوې مقدمه باندې او دوا قسمه او ماتین به وروسته د سوای چې د ما کتاب مرتب دا په دوا قسمه نه باندې مظاهر د شارح او د ماتین په خبره کې تناقض ونه دا او تناقض نشتا بل دادا چې ماتین خو مقدمی اخر کې بدا چې وایي چې ما کتاب مرتب نه واسه خو بیا مقدمه تیره ده کنه نو ځکه بدا وایي چې ما کتاب مرتب د پچا باندې ا قسمین باندې او زه خو اول نه وایي نو اج په مقدمه تیره الكتاب مرتب على مقدمه وقسمين دا دې کې وجه د حصر ولې بیان کړه وی ذکر اذ لا يبحث في هذا الفن عن غيرهما ځکه بحث نه کولای کیږي په دې فن کې غیر د دې دوه شیونو نه په دې فن کې که بحث کولای کیږي په تکل دوه شیونو نه بحث کولای کیږي دلایلونه او احکام والقسم الاول مبني على اربعه اركان بیا قسم اول چې هغه بحث د ادلهونه پکې کیږي دا بیا دې دارو مدار په چلور ارکانو باندې دا کتاب الله دا سنت دی او اجماع دا او وهو مزين ببابي ترجیح و اجتهاد بیا د قیاس په لمنه کې و نور باب ذکر دی یو تا باب دی ترجیح او بل تا باب دی اجتهاد دا دی قیاس لمن دی دا دی قیاس غیر دی صحیح غیر لمن والثانی او دوم قسم چې دا علا ثلاثه ابواب هغه په خپل کور کې په درې باب باندې چې دا باب اول او حکم کی باب ثانی دا په محکوم به کې او باب ثالث پچا کې محکوم باندې وستعرف بیان الانحصار او زردا چې بیان دی انحصار هغه به چټي کو پیژني والمقدمه او د مقدمي د څه ذکر کوي والمقدمه مسوقه لتعريف هذا العلم وتحقيق موضوعه مقدمه چلول شوی دا لپاره د تعریف دې علم او تحقیق دې موضوع دې علم ولی زکه چې ګوره دا علم تعریفونه دوه ولی کوي دا علم تعریف دی وجنه کوي علم تعریف دی و جنا کوي چې دا علم کې کوم متفرق شي نه چې ذکر کیږي نو دې کې دا چې یو کثرت ذکر کیږي چې هغه په ضبط کې اخی نه راځي او دا تعریف سره بیا په ضبط کې چې کیږي راوړي نو نحو دا نو په دې کې بلا مسائل چې کیږي ذکر کیږي خدای چې تعریف وکړي نو هغه ډیر کثرت دی په انضباط کې چې کی راولي چې ټول مسائل په کې ذکر کېږي خو تعلق په اواخر الکلم الصلاه سره وي دا لري بیان کې ضروري مسائل دی فقہ کې چې څونه مسائل ذکر کېږي خو کې د کیفیت العمل نه بچ شي کوي بحث کوي چې دا عمل دی مکلف واجب دا حرام دا صحیح دا فاسد دا باطل متشابه پورا بلا شی جزئیات دي خرج عقول چاته کې یو کثرت مضبوطه ته چې کیفیت العمل سره وتلوي نو دیو جنا دوی چې د علم تعریف کوي دا دیو جنا کوي د علوم چې علم خو اصل کې یو کثرت نام دی نو کثرت په ضبط کې دوی په تعریف سره چې کی او بیا موضوع بیان کی چې دې هغه نور علوم نه چرایسي امتیاز نور نه والمقدمه مقدمه چې دا مسوقه لتعریف هذا العلم هغه چلولې شوې ده لپاره د تعریف دې علم وتحقیق موضوعه او تحقیق موضوع دې علم د سوال کولو ضرورت هم رہے نشي یا د خپل باندې سوال وکاو چې شي کوي جواب او قال عن لسانه یا د خپل باندې کوی کې دا شوی چې اصول الفقه ما هي بیا ثم اخذ في تاریخه به ته تاریخ د تشریح کې اصول الفقه بل بیا ما د پیلو چې اصول کې دوه تعریف دي یو تعریف اضافي ده اپ اعتبار د تعریف کې مضاف او چا سره مضاف الیه سره او بل تعریف لقبی ده نو اپ اعتبار د دې سره چې د اصول فقہ دا دی و خاص علم اوس لقب چدا ګرځیدلای ده نو بعضې خلک دې ته ګوري چې د تعریف لقبي خو بسیط وي کل بسیط وي او د تعریف اضافي کل مرکب وي او بسیط په مرکب مخکي نو بعضې خلک تعریف لقبي مخکي کوي او دې ته نظر کوي چې اصل مقصود خو په دې مقام کې هغه څو کی تعریف لکبی نه تعریف اضافي نو تعریف لکبی هغه بیا مخکې لیکن اکثر علما او اصولیان آدا دی کئی چه تعریف اضافی مخی کی پچا بانی تعریف ولی ذکر دا تعریف اضافی دا پا درجی دی منقول عنہو کی وی او دا تعریف لقبی دا پا درجی دی منقول الیہی کی او درجی دی منقول عنہو مقدمی پا درجی دی چا بانی منقول الیہی او بل نقطه اصل نقطه دا ده پکې چې کته تعریف لقبی وکې نو تعریف لقبی کې خو بیا چوک راځي فکر ته کې راځي چې په دې هغه احکام او نام دا هغه قواعد او نام دا چې په دې سره سره چاته یو توسل بها الال فکر نو چې فکر څه کوي پکې راغی تعریف لقبی کې نو بیا به دې څه کی وضاحت کوي کنه به کوي کنه کې خو تعریف خو بیا تعریف نشو او چې یې کې و دې کو نو دی وجنا مون مصنف هم تعریف اضافی اپ تعریف لقبی باندې مخکې کړی خبرې باندې مصطفی کلا لازم یو شي شراغا څنګه یې هغه سلام دې ورته هغه کینو کې کوي چې ها بلوال بلوال خره شهید دی بلوال زما دي سره بلوال وښو څه بلوال دی بلوال هل ته خو ډیره سردی ده نه یاره نصیره نصیر نه دا غره نه نصیره چې د دنګن په غرونو خدای پاک د سری برف سلسله روانه کی دا د قیامت علامه او د خو په کې چینه بهيږي او د تک شنو چېړیو او د نخترو بوټي په دې هغه باندې وشي په ځای دې بیرو او وسیدرین قلیل په ځای باندې خدای پاک هوا د دې باغات وی د مالټو کو اسی التشتا خمالټه د دوی علاقې ده بهترین مالټه اچنه د دې علاقې او ورسره بیا د سیوان او د شوتالان د دې وځي خټو کومه مزي خدای کې او زسو سرګپ ولې د ما ما ماګان هغه اگر که اوسې په مون علاقې کې مروت کو اصل نه هغه خټک اوس مدیر وجنه دوه ما ما ماګان کې ایسادي اجماع ما ماګان خبرې باندې څه خلاص په خبرې په کوئی شي منقول الیه ده قران په متن کې ما تاسو ته ورته یا الحمدلله دې وضاحت شو بل دیتا و الى ان الفقه ماخوذ فی تعریف اللقبی بل فقه کو فقه په تا فقه څخه دا ماخوذ د تعریف اللقبی کې یعنی فقه څخه راغلی چې دای کله اصول فقه تعریف اضافي کوي نو بیا داسې ویلي دي الزماتي نعرفها فنعرفها اولا نو هاذا نه یو تراجه کوي او چې کله به د اصول فقه تعریف لکه به کوي بیا الته دی وایي فنعرفه بیا مذکر نه وایي واجبہ کی صدا چې کله تعریف لکه به کوي مذکر زمینو ته استعمالي ولې چې معنا اضافي کسو کې بیا خو څه ده جمع ده جمع په تعویل د جماعتون سره په حکم د مؤنث کې نو ځکه نو حرفها کې هاذا یو ته چې دا راځي وعند قصد المعنى اللقبي چې کله قصد معنی لقبي او کې بیا خدا شي مفردي لك عبد الله حين كونه على من چې واخر بیا مرکب ده خو هي هغه مفرد ده او چې مقصد دا چې هغه معنی اضافي سره واخر به چې مرکب فقه چې هغه څوره لوی علم ده ټول نظام د دنیا آخرت کولار دا ټول معاملات په یوه کې بیانېږي نو دا هغه لپاره هم بنیاد حیثیت چکه لري وأصول الفقه علم لهذا الفن مشعر بكونه مبنى الفقه الذي اغفتا به نظام المعاش چې په هغه سره د معیشت نظام دار و مدار دا او په هغه سره نجات پچا دا معاد دا او آخرت کامیابی دا یعنی دنیا کامیابی آخرت کامیابی الله تعالی په چا کې شه فکر کې شه دا خبرې باندې مستقبل ځکه امام محمد سیتا چاو تیر چې په کتاب الزهد کې ها چې ته یو کتاب ولې نه لیکي سم د توفیانو ولې زه ته مې نه چې ولې ما مقصد دا چې دا کتاب البیوع او دا ټول معاملات چې دا هغه لیکلي دي دا زهد نه کنه چې معاملات کروس کې بس ته چې مقصد دا چې بیا ولی الله یو فقیر یو مقصد دا چې بزرګ هر شي هر شي اکډيري وظیفه مراقبه باندې ناس دي او معاملات کې صحیح نه نو اصل مقصد دا چې لالا واضح دي ځکه ضرورت توقف معرفت الكل على معرفت اجزاء او دارنګ تاریخ ته اضافت تب هم ضروری تاریخ کې مضاف هم تاریخ کې مضاف الیه هم او مضاف مضاف الیه په مابین کې چې کوم نسبت اضافت هیڅ تاریخ تب ضروری خو هیڅ ضرورت نه هغه نسبت په مابین کې چې مضاف خو دا له پدې اعتبار سره چې په علم التوحید باندې چې موقوف کی بیا په اعتبار سره فرع دي خو په دې اعتبار سره خو دې اصل دي وبهذا القيد خرج أدلة الفقه مثلا من حيث هي تبتني على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول د قید حیثیت کې دا دا به تاسو ملحوظ ساتو لا بد منه فی تعریف الاضافیات دا په تعریف کې اضافیاتو کې امور اضافیو کې ټول مر حیثیت کې چې ملحوظ وي خو د شهرت په بنیاد باندې دوی حذف کړی وي الا انه شدید کثیر ما یحذف لشهرت امری ثم نقل الاصل في العرف بیا اصل معنی په عرف کې متعدد دي دا نقل شوی دا معنی او اخرتا مثال په تور اصل په معنی دي راجح سره راځي اصل په دې کې دا یعنی راجح په دې کې څه دا اصل په معنی دي قاعده کلیه سره راځي یعنی دا اصل د اصول د نحو نه دا یو قاعده کلیه ده چې کانا کلیات دي نحو او اصل په معنی دی دلیل سره راځي اصل المسأله هذا اصل المسأله یعنی دلیل له فذهب بعضهم نو بعضو خلقو دې ته ذهاب کړی دا الى ان المراد به چې مراد په اصول الفقه کې دا اصل فقه نه چې دا دلیل لا او اصول الفقه په معنی دي چا سره دلائل الفقه فها هنا نو په دې مقام کې يحمل على المعنى اللغوي موږ با خپل معنا لغوي باندې چې شي کو حمل وبالاضافه الى الفقه الذي هو معنى عقلي يعلم اجي اضافه فقه ته شوی دا او دا خو یو معنی عقلي شی دا او معلومه شو چې دالته اقتنان اقتناء حسي مراد نه نه پر دې کبیره کې چانه اقتناء عقلي فيكون اصول الفقه نو اصول الفقه معنا به مون دلائل الفقه نه کو اصول الفقه معنا به هغه اصول کو چې افقه په یې باندې چې دا ولاړ لکه عالی الجدار کې پاسا کې الجدار کې د سیمانه نو دې انتقال ته ضرورت هم نشته چې معنی لغوي نه بل معنی کې څه انتقال کې معنا په هم څه کېږي او دا شی د دې علم څه شی د مبنا ده یعنی چې د دلیل ده نو خبره یې وکړي نو بیا اصل کې دې ته ضرورت نشته چې دالتا موږ انتقال کړی د معنی لغوي نه په معنی د دلیل سره مو چدا خو نه په خپل معنی عمل کې خبره بیا هم چدا جوړه ده ولا معنى لمستند العلم ومقتناه الا دليله وبهذا يندفع ما يقال فدي سر دغه کیږي هغه اعتراض چې چا کړی دا ان العمان العرفيه نو د اجتناع د فقه په دې اصول دا هم څه شی د اجتناع عقلي ده دا څه نه ده بیا د خپل ورسره دغه کې څه چې کې ګیرا درومي خو اته د هغه یو اعتراض خام کا جوړول وایي فإن قلت اجتناء الشيء على الشيء إضافة بينهما وهو أمر عقلي قطعا قلت اراد بالاجتناء الحسي مراد اجتناء حسي ترشدا كون شيء عينه دا خو یو مثال پیش کړی دی نو دغه هم مثال د اوس نور نشي کېدلی شلی نور دي چې لکه ابتناء الفقه على على الاصول سر مخلص ولا يدخل في في العقل بتفسيره والحق سره کې دای کومه خبره کوي دک مراد لري مشان فاول نه دی ویل وینو اړو دي سوال او جواب ضرورت هم نو هم خبرې کړي وګدول والحق أن ترتب الحكم على دليله لا يصلح تفسيرا للابتلاء إلى عقله وإنما هو مثال له للقطع بأن اقتناء المجاز على الحقيقة دارنګه استناد احکامی جزئیه او په قواعد کلیه او دارنګه استناد معلولات او په علل او دارنګه استناد افعال او مصادر دا ټول چاله نه داخلي استنای عقلی دا نه دي مګر وما شاء ذلك دا ټول څه دي استنای عقلی دا ټول څه دي استنای بیا به نور هم خبرې دی کوي تفصیلانی شي